اف کې 47 په نزول کې 95 مې داوود صورت ترغیب ال جهاد والانفاق په دې صورت کې دوه مسلې بیانې یو جهادو کې او دویم چې د مالو لګوي دا ولی ځکه مخ کی صورتونو حوامیمو کې مسله د توحید ثابت کړه او داوی د یو لس شوبات جوابونه موکړل نوس وای چې څوک یې نه مني جهاد وسره وکړي الذين كفروا هغه کسان چې کفر کړي دي وسودون سبیل الله او بن کړي دي خلک د الله د لارې نن ازل اعمالهم برباد دي عملونه علتونه د جهاد وای او ترغیب ورکي جهاد جهاد وکه که تاسو چې دا مشرکین خو ډیر لوی اعمال کوي الله وی اعمال برباد والذین واکسان امنو چې ایمان وروړي او عمل صالحات عمل کړي نه کو امنو ایمان وروړي به ما په کتاب نو زل علی محمدن چې نازل شوی دی په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او الحق دا حق د من ربهم د طرف درب د دی کفرانم سیاتم لری بکی الله د دین په جهاد او په قران منلو سره د دنیا فتونه مصیبتونه او اصلاح بارو الله بدرس کی د دی حال ذالک دا بیان الذین بشکا کسان کفرو چې کافر دي اتبعوا الباطل روان دي باطل پس ان الذين امنوا مؤمنان اتبعوا الحق روان دي حق پس من ربهم چې تر رب رب د دوی نه کذالک یضرب الله للناس امثالهم هم دغرن بیان الله خلقو دا امثالهم د دې مثالونه د مؤمنانو کافرو چې مؤمنان حق پسې تلی الله اجرونه ورکړي او چې کله خوینه توی شو نو بیا که څه جیل کې رال نو فشد الوساقه مضبوطی او تړی بیا جیل کې واچ او د جیل چول نه بعد فاما منن یا وسر احسانو کې بعد د دین بعد اس اخلاص کې و اما فدان یا ورلا یا تی فدیه واخله فدیه تی والے دون روړې چې اخلاص هم کم حتی تر دې پورې تزال حرب چې کیګ دی جنگیان اوزار خپل اصله د جنگ کافر سره درنه جنگ وکي چې کمزوري شي او وسلو غورځي بس جنگ نه کوي ترغه به کافر سره وی جنگيږي ذالک دا ولی ولو شاء الله چې شر الله توخه وي لند سره منهم الله به تخپل بدلا غسته وي خدا پته جهاد زید لپاره پرس کړی دی ولکه لبلوا بعضکم ببعض دې لپاره چې اوس مې الله بعض استاسو و بعضو تاسو په ذریعہ کافر وخی والذین غزان قتلوا فی سبیل الله چې وجل شو د الله په لار کې فلن یذل مالهم هرگز به برباد نکي الله ملونه الله باجر ور کوي مجاهد شهید لا سیادیم الله ورته لار د جنت خو خی وسله بالهم او درس بکی د دی حالت دی بد غنی ما انزل الله چې الله قران را لېګلې ده قران په بد لګی نو څوک چې قران بد غنی او قران دشمنی نو فابت اعمالهم برباد دی عملونه افلم یسیرو فی الارض نه ګوری زمکه کې نه ګرځي زمکه کې فینظرو چې وګوری کیف سرن کان عاقبت الذین انجام دا کسانو من قبلهم چې د دین مخ کیو چا چې جهاد پرې غسان جامې شو د موسی علی السلام قوم ذلیل شو جهاد مپرې ده دمر الله علیهم الا هلاک کړیو دوی وللکافرین امثالها او دې کافر لم پشان د حالت دا غوی دی الله به ذلیل کی ذالک بان الله دا د دی وجه الله چې د مولا الذین امنو مددگار د مؤمنانو دی وان الکافرین او کافران چې دی لا مولا لهم نشته د دې مددگار الله به تاسو له بری درکې ان الله يدخل الذين امنوا الله به داخلي مؤمنان چې جهاد منلي او عمل صالحات او ملم کړي نیک جهاد کړي دله جنتونه روان به اعلان د ونو داغینه نه هرونه هوا کسان چې کفر کړي یتمتعون یتمتعون فائدہ اخلي مزیدو کی ویاکلون خوراک کوي کما تاکلون نام لکه څنګه چې ډنګر او ساروی خوري حرام حلال بکینو ګوري والنار مسولهم اور جهنم چې ده زید او سیدو د دې دی وکای من قريه ډیر د کلو والونه هي شد قوتن اډیرو زیات مضبوط و قوت کې من قريه کلتی ستا د کلی والاو نه اخرجت چه تیز ته د مکی والا نه مضبوط می تبا کړی مکی والا سری الګنا و هلاک بکو مونږ دی لره هلاک کړی مونږ دی لره فلا ناصر لهم نو دا غی سو کیم دادی ناسی بدویم تبا کم افمن کان علی بینت من ربی سوک چی په دلیل معنی د خپل رب د طرف نه کمن پشان دا غچا کی دیشی زین له سو سو عملی عملی چې خیسته شوی د تبد عمل وتبور اهوام او روان شوی په خپل خواهش پسې مثل الجنت التي ترغیب د جهاد او بشارت جهاد یو کنا الله بداسي جنت ورکی مثل الجنت التي صفت دا جنت هغه وعید المتقون چې وعده شه متقیان سره فیا نهارون په دې کې باندې ورونه میماین د وبو غیر حسن چې نه وي بدبو یا وبو خرابېږي نه وانهارون ورونه وي مل لبنین د پيو لم يتغیر طعمه امعاءهم نو پری بکی ټوکړی ټوکړی بکی د دې کلمه چې اگر می بوس کی دنه ټوکړی ټوکړی بشي کلمه ومنهم بعضی بدی کې منغه دی یستم یستم الیک زجر وګیګ دی تا تا حتا تر دې پورې ځا خرجو من اندک چې ستا د خوانه لاړ شي قالو للذین و یا کسانو تو تل علم چې علم ورته ور کړی شوی دی ماذا قال انفا سیو یوز څه مطلب د قران دشمنان وایي چې کله راشي غوږ به کیني خو نیمګړی وځي بیا وتښتي نو چې دا قران والا عالمان وزي کنه څوک چې دا قران د علم په طلب راغلي نو بار ولاړی الکه به سوي جوړې به سګړې وړې مسلې کړې به جوړې باباګانو بس راغشته وا وی اولایک الذین دا خلق دی تابع الله ولا قلوبهم چې مہر لګولې الله د دې فزرون او تبع عوام او تابع شوی دی خپل خواهش پسې هو الذین اهتدوا آکسان اهتدوا چی کوشش د هدایت کړی دی محنت یې کاو چی زه هدایت حاصل کړم د الله دین او راته ولا نو وزادهم زیاتی دوی لره الله هدن توفیق الله ولا توفیق ورکی چی کله اراده یې نیتی کنه توفیق ورکی وګوره چا چی اراده وکړه که مصممه سره د ګرمه سلوي خرزه پیدا دی تقریبا پوره کړه ختم شوی کنه دوه درې ورځې پاتې نه د الله کوشش کین الله وی توفیق ورکوم واتاهم او د دې سره سره الله وی ورکوم له تقوا هم تقوا د دوی قران سره تقوا پیدا کی فال ينظرون دوی انتظار نه کین لسا مگر قیامت انت تیم چرا بشدی تبغ تدنا صافا فقد یقینا جاء اشراطها راغلی د دې علامات علامات بیان شوی سراغلی نو د قیامت تیار اوکه وان فعنا لهم څنګه به دوی لرا اذا جاتهم کله چې راشي دوی ته قیامت ذکرهم نصیحت قبول ول د دوی الله وی قیامت راشي بیا نصیحت نه قبليږي نو اسمو قضا فعلم مس داوه د توحید د جهاد بیان شو دا جهاد به د کمی مسلې د پاره وي د مسلې د پاره فعلم پوښا فعلم پوښنو پیغمبر خو پوی دی او موحدم پوی دی وای فعلم په معنا دا په زید ګرځیدو را ګرځیدو تاسو د شپې دروازه و مسواکم او زید آرام تاسو د شپې الله تاسو حالت معلوم نه ويقول الذين امنوا دې زنو سحوال د منافقانو منافق جهاد نه کوي او سره ترغیب د انفاق تمالو لګوي ويقول الذين امنوا وي آکسان چه ظاهر کړی دی ایمان د خولی دعوی ده منافق لولا نزل السوره ولی نه نازلیږي صورت دا منافقانو یره دا قران ولی نه نازلی تا ته وای یره دا قران دا درس ولی نه کی قران درس وک کنه چې مونږ متکین الله وای فایزا انزل السوره کله چې نازل شي صورت قران بیانی محکمتون هغه محکم صورت د قران او ذکر فی القتال او فر او فرض کی په دې کې جهاد د جهاد د فرضیت بیان کی نورایت الذین فی قلوبهم مرض یعنی بت مرض یان ينظرون الیک چې ګوري بتا تا نظر المغشی علیه من الموت فقتلوا نظر فقتل المغشی چې بیوشی راغلی علی په دبانې من الموت د مرګ لکه سړی چې بیوشی شي وسترګې کږي وږي نو چې جهاد بیان کیږي دی هم داسې پکا ګوستر کو تا ته وګوري بد به پیلګي نو فاولا لهم وهلاک دي شي دوی چې جهاد په بد لګي وګوره مخ کې دي صورت کې سوې یو په قران بد لګي نو دویم په جهاد بد لګي نه د منافق صفت طاعتن د دې پځه اطاعت کول بهتر دی وقول معروف او خبره خ فیزا عظم الامر پیغمبر کله چې ته اراده او قصد کې د یو خبره نو بس بیا په الله اعتماد کا زمخ کې منافقانو ته مګورا فلو صدق الله لکان خیر لهم کچری دوی الله سره رښتیا ویلې نو دا به دوی لخوا خو ایمان دروغجن وروړي دي منافقانو فالا سیتم یقینا نږدې ده ان تولیتم کوړه تاسو انتو سیدو فلرج فسادو کې پزمکه کې منافقانو وتو وتقطعوا ارحامکم قریب ده چې تاسو لاړ شئ نو فساد مزمګه کې کوي وتقطعوا ارحامکم پرې کوي بخپل ولای الله دې منافق کار داده اولایک الذین لا خلق ذی لعنهم الله چې الله لعنت پکړې دی واسمهم کانه کړی دی وام اړاند کړی دی ابصارهم د دې سترګې افلا يتدبرون القران زجر سوچ او فکر هم نه کوي قران کې ځان پنه پوي عمل قلوبنا اقفالها یزړو باندې تعالی لګی دی زړه ته تعالی والي شوی د چې په قران ځان نه پوي ان الذين ارتدوا على ادبارهم یقینا کسان چې واپس شوی دي په خپل شاګانو په پوندو من بعد ما پس اغینه تبین لهم الهدى چې بیان شوی دوی ته قران نا شیطان وسول لهم شیطان دي ته خسته کړي دا بد عمل چې وزل وته قران بیان شو بیا هم توي سنت او قران بری دي عمل لهم نو دا شیطان دوی له مهلت ور کوي ذالک دا بیانوم د دی وجه قالو چې دوی وای للذین کسانو دا کریحو چې غیبت غنل دي مان زل الله هغه کتاب چې الله را لېګل دي څوک چې د قران دشمنان دي دا منافقان وته سوي ورشي ورته وای سنوتیکم فی بعض الامر موږ وساو تابعداري کو بعضو خبرو کې کده جهاد مقرره لغم مکوي موږ سره جهاد لنه درو تاسو خلاف والله یعلم اسرارهم الله پوی د دې په جرګو پټو خبرو د منافق کار دا دی د جهاد خلافی د الله دشمن او د دین دشمن ته وی تاسو خلاف مونږ نه جنگي مونږ نه مې یری مونږ د جهاد نوم نه لو فكيف نسرن حالت و اذا توفتهم الملائکه چې روح بالی د دینه فرشتي یزربون وجوهم وخیب وخیبه په مخونو ادبارون په شاګان ذالک دا بیانوم د دی وجه تبو چې تابعداري کړي ماس خط الله دا خبره چې الله په غوسه کیږي الله د جهاد په دشمنۍ او د قرآن په دشمنۍ غوسه کیږي او دی هغوی سره دشمني کوي، وکرهوا او دی بد ګڼلی رضوانه د الله رضامندتیا، د الله رضا په جهاد او قرآن ملاوې ده، فحبط اعمالهم الله برباد کړي عملونه، ام حسب الذین فی قلوبهم مرض آیا ګمان کوي مرضیان ان لن یخرج الله چې راوبه نه باسي الله اضغانهم د دوی کینه او بغض دوی مسلمان سره مؤمن او دین سره بغض کینه ساتي نو څه وایي. لب لهجه کې خبرې چې کوي منافق د خلی نه معلومي والله ولا يعلم اعمال او اعمالکم الله پی جنستا سو اعمال ولا نبلونکم خامخ امتحان مدر باندې کوي حتا نعلم المجاهدین منکم چې ښکار کې الله jihad کوونکی بتا سو کې صابرین او کلک ونبلو اخبارکم او ظاهر کې تاسو حالات پټ حالات هم ښکار کې وسيحبط اعمالهم زرد چې برباد به شي عملونه خلاف سنت کول او دارنګ د پیغمبر د سنت مخالفت سره اعمال برباديږي دیو جن حدیث کی راځي لا يقبل الله لصاحب بدعه صلاه ولا صوما ولا صدقه ولا حجا ولا عمره ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا الله د بدعتي سړي توبه نه قبلې منځ روزه نه قبلې صدقه او حج عمره نه قبلې جهاد نه قبلې نفلی فرضی عبادت نه قبلې او یخرج من الاسلام کما تخرج الشعره من العجین د اسلام نه داسې وزي لکه وخت چې د اوړو نه روزي په اسانه دی چې نو ګور وسایو به تو اعمال حدیث د قران او قران د حدیث تایید شو چې د بدعتي سړي اعمال برباد یا ایو الذین امنوا ایمان والو ترغیب دی بیا جهاد اتی الله تابعداری د الله او کې واتی رسول تابعداری د پیغمبرو کې ولا تبتلوا اعمالکم ما برباد وي خپل ملونه په جهاد او قران پر خوستو سره ان الذين كفروا کم چې کافر دي وسود وان سبیل الله بن شي دا الله د لارې نه سومات مړ شي وهم کفار په داسې حال کې چې کافرونو فلن يغفر الله لهم هرگز الله دوی له بخنه نه کوي فلا تهینو مؤمنانو د کافر د مقابله نه سستیږئ ما وتدو ال السلم او مکافر صلح ترابلای صلح مکوي جنگو کې وانتم الالون تاسو بزور وریه والله معکم الله د سره دی ولن یتر اعمالکم هرگز به الله برباد نه کی تاسو عملونه د جهاد د مهنت الله به بدلی درکې دنیا آخرت انما الحیات الدنیا تزيد من الدنیا جهاد نه ولې پاتې ده او مال ولې نه لګي دی دنیا سره مینه ده انما الحیات الدنیا بشک ژوند د دنیا لایب ولا لوګي ټوکی دی وین تو مینو کی ایمان امرولو په جهاد او قران وتتقوا ځانم بچ کوم منافقت نه یو ته کوم الله بدل در کی اجر کوم ساز اجرونه ولا یسالکم الله دن نه غواړي اموالکم ټول مالونه الله ددانوي چې ټول مالو لګوا د وس مطابق لګاو خو وی لګوا ها دا ښه ده چې وي ټول دننه غواړم که دا مې درته وي چې ټول ورکې نو بیا وان یسل وان یسالکموها کو غوسته وي الله دنه دا ټول مالونه فیحفکم او زور در باندې لګولې وي نو تبخلوا بخل بم کړو ويخرج ازغانکم او ښکارا شی او تاسو بغض د اسلام سره بیا مې وګوره دا څنګه دین او اسلام دی ټول مال را نه غواړي الله وی ټول نه غواړم خو ورکه زکات خو ورکه کن عام انفاق خو کن انتم تاسو حوالای خلق یې تدعونا چې تاسو را بلل شي لتنفقوا فی سبیل الله چې د الله په لار کې مال لګوي جهاد بغیر د دین نه کیږي توحید سنت او قران بغیر د دین نه خوري نو فمن کوم بازي پداس کې منغه دی اب خل چوي بخل کوي بخل مکوي و مې اب غل چا چې بخل کو پاین ما به شکا یب خل بخل علی نفسي په خپل ځان دې د دې نقصان والله الغنی الله بے پروا دې ستاسو مال ته ضرورت نشته وانتم الفقراء تاسو محتاج یې چې مال لګوي الله به بدلی درکې وین ته تولو کوړې ده جهاد او انفاق مونږ کو نو یستبدل قوما رب ولي الله داسې قوم غیرکم چې تاسو نه بغیري نور براوري به جهاد هم کوي مال هم لګي ثم لا یکون امثالکم واستاذ غنتنی بیا بې